سورت محمد مدنی سورت ته په ترتیب د سوراتونو کې وصل وختم ده او په نزول کې 15 نمبر ده پس د سورت حدید نه پنځه نوی نمبر دی پس د صورت حدید نه مناسبت د مخ کی صورت سره مخ کی مسله د توحید په کامل طریقې سره بیان شو دلائل جواب د شبهات مکمل طریقې سره بیان شو نوزدی صورت کې ترغیب ال القتال چې اوس هم نه مني نو جنگ وسره وکا ناسور دې لري کول غواړي دوی مواجه مخکې صورتونو کې احوال د مشرکینو نو په دې صورت کې احوال د منافقینو درې مخ کی صورت کی وی حال یو لکو الا القوم الفاسقون نو دې صورت کې وایي فزر بر رقاب بسټ ولوو کنه دغه هلاکت ته ستاد الله سبه خدای تبا کی ته داوود صورت ترغیب ال القتال جنگ ته ترغیب دو بابونه د صورت اولنې باب نل سیاتونه دی پاره کې ترغیب د جان ته کافران ولي وجل غواړي نو د دې ولي جواب دی علتونه د جنگ او چې مسلمان جنگو کی نو دله به خدای څه ور کوي دا غي بیان نو په دوو طریقو سره ترغیب دی کافر دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي نو پتا کېړو غیرت نه راوچتيږي نو چې تی وځنه او جنگ وکي نو طالب الله ته درکې راغي بیا ناړو به یې سکی وي دویمه کې چې کم چې کم دنو جنگ نه کوون کړي او وزن باندې لیبل د مسلمان لګول دي او جنگ کې رستو رستو کیږي نو هغه ته چې کم دنو زور نه هغه ته زور نه او دا غي پلیتای ذکر کړي چې دا جنگ نه کوي نو دې وړي پلیتای کوي او زورنا کافرانو ته او په اخر کې بیا ترغیب مؤمنانو ته چې پار سبانه مال لګای نو په جهاد نه لګای امتیازاتو کې علل د جهاد او قبائح ناشنا د منافقانو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله شروع دې دین او کړه علل هغه ته کمنو د جنگ ذکر کړي کافرانو سره جنگ وکا مخکې مونږ ویلو چې اسلام چې کمدنو هغه انقلابی تحریک ته ارتقایی تحریک आवाज نه دی صرف پروپاګاندا نه ده چې بس په دیوالونو وال چاکینګ وکا ریسرچ وکا پوسټر خواري کا بینر خواري کا په فیسبوک باندې چې کمدنو په آی ډی آی ډی کې چې کمدنو شي زونه سکا خور خورو ته سو خورو ته شعر شعر شعر کا او داو کا دا چې کم درو دا تش پروپاګاندا دا دا سیاسيانو کار دی دې ته پروپاګاندا تحریک وي اسلام پروپاګاندا تحریک نه دی اسلام چې کم درو انقلابي څه دی تحریک ته هغه د زړه د بدلون نوم دی په فیسبوک باندې ګوګل باندې اخبارونو باندې بینر باندې جاندو باندې پوسټر باندې په دې باندې انقلابونه ناراضي ان چې تکل انقلاب راولي نو خامخا وزن خلک داسي وي چې هغه به کمندونو ټوپ وایي ځکه چې زخمی ځای له غزار ورکای دا چې ګوته ولا وړلې نو مریض څه وای ټو کوی چې په یو سړی دانې غټه دانې په ادا چې چار چا پیرې لګ لګ غراوانو پر خون کې پر خون کې زمره خون کې خو کاغیا چې ځای له ګوته وړلې نو بس ټوپ په وری خدای دې هر کال لای سبا کمر دې کړه ډایرک وای دا نو دا خو چې کمنو جهاد دا خو په مرزي ځای او په غرضي ځای باندې کوته کې خودلی انقلاب اسلام انقلاب راولي د اسلام رسوم کوي غلط رسمونه سکی ټیک کوي غلط قوانین سکی ټیک کوي د عقیدې نه د الف نواله تر یی پورې کار لري په انسان کې د انسان خپل خوخه ته نه پریدي نو خامخا ځنې خلک بداسي چې هغه به خپل خوخه پریږدي نه نو انقلابی تحریکونو کې جنگ ناگزیر دی خامخا به کیږي جنگ کیږي اوس چې ته وجنې نو کې دې شي چې څوک د توای هیومن رائټس انسان دی الادمی و بنیان الرب ملعون من بنیان الرب دا کې به وسره نو الادمی و بنیان الرب انسان چې کوم دی نو هغه رب ابادی دا ملعون من هدم بنیان الرب حدیث دی ملعون من هدم بنیان الرب فلانتی دی هغه څوک چې هغه کوم دی د الله ابادی څخه رواني هغه ته وی چې جهاد مکو بشري حقوق دي انسان دی انسان الله سوړل عجیب خبره ده نو جواب شروع انسان کستا کور ته په دیوال را اوړي نو اولی به کبه نول درز به وباسي کنه خدای مکه بیا مکه ستا عزت تلا اچي نو گریوان ته بوله لاس ته کې بنا ته ستا د پلار دی کزمه کړه او پاغه در نه قبضه کوي نو څه به کمنو وردی کبا نو وردی الګ بون تکې د شخصیتو نه بهر کا د شخصیتو نه بهر کا او ملکونو ته کا نو چې کم ملک ته او دا ملک چې کم دنو یو ځمکه دا یو حد بندی ده ایو سړی راځي او په هغه ملک کې چې کمندونو ډیر راځي او برید تاوي چې زما د دې ځای پورې ځای دی ولې ملک والا به سره جنگ کوي کبه نه کوي مسلمانۍ ته پریدا جنگ به کوي کبه نه کوي نو دومره به غیرت شوي په خپل ځمکه جنگ کوي په خپل خزه جنگ کوي په خپل دیوال باندې جنگ کوي او الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دا الله د حق نه انکار کوي دا الله د حق نه نور خلق بندي او هغه دغه شانتی نیغ نه ګوري نو د سر نه جواب دی وکړو چې زړه پکې ونه وای بالکل پکې زړه ونه وای چې راته نه چې غلط تړې مړ کم بالکل پکې ونه وای لوی به غیرت دی راغلی دی اولای الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله چې د الله رب العزت دشمن هغه چې کمندونو هغه ته لا ګوري اگر بشنوی دشنام ابرا بمالی گوشا بیا دبرا کله پلار کنځلې واوري نو دا هغه وګونه تا وای شونی دی با کلام الله مزاقه نیب ګندی به دوزخه غبره دا الله په کتاب پر ټو کې واورېدلې او دا هغه و دلل دوزخ ته نه رسو نو د سر نه شروع په دی باندې وکړه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آکسان چې انکار کړل د سنا لا اله الا الله نا سمره خپل مسله شو بیان شو او بیم دی نه مانی واضح بیان شو کفرو چې انکار کړل وصدوا عن سبيل الله او بندي خلق له دین د الله نا خپل سو نورم د الله د دین نه باندې اضل اعمالهم دې مطلب از الله مالهم يرجي غيد ايسای پلان خور کړل ارزای کی هر کس سرا داغي چې کمنو کاسته او داغي ډیر وګدوګ د جالو ندي هغه سره ډرون ټیکنالوژي دا هغه سره دیبا وندي هغه سره لړا کړه هغه سره میزایل له هغه سره جهاز دی هغه سره دادی دادی او قسمه قسم جنگونه کوي منصوبی کی فلانی گونه جوړی جواب اضل مالهم برباد دی اکړاو نه دی هغه منصوبی دی چې کوي خلاف د حق پرس د حق او د حق خلاف چې کومي منصوبی کوي ټول وور الله سکی ختمي کی والذین آمنو اوس دا بل طرف وګوره کنه لګ هغه سان چې مان راوړل منلې د قران منلې د توحید وامل الصالحات او عمل کوي نیک نیک عمل سره د دې صورت مطابق فزر بر رقاب چې کافرانو سټونو وي ته څه چې کمندونو بس یو څو خبرو ته نیک عمل وای چې موږ پر ټیم کې اشراق کې تلاوت کې او جمعه ته چې کمندونو راځي او ګیره پریری دا ټول نیک اعمال عزتمند او محترم وعمل الصالحات دا مې کمل لې چې ټوپک روانه ګرځنې غاړې تواچو غټ غټ بوتان په خپو کا او نیز روان ته چې کمنو کافر پسې وعمل الصالحات دا برا چې کله کوي ان شاء الله اراده کو ټولو ده کنه مرګ ورستو مرګ مخ کې نشته نه زماشته تاسو ته درو مو آئے جمعه خانه دا قران ته ناسي قبلې مخې ته نه درو مو آئے الله ته پته ده کنه الله ته پته ده وعملوا الصالحات او عمل کې چې کوم نه نیک وامنوا بما نزل على محمد او ایمان راوړل په هغه باندې چې نازل کړي شوی دی په محمد دلته د نبی علیہ السلام نوم واغستو وامنوا بما نزل على محمد او محمد باندې نازل شوی و د محمد امتی و د محمد نوم غستون کیا و دا ویل کیا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو تاسو نبی علیہ السلام پیغمبر منی پاغه دا مسله راغلی دا چې فزر بر رقاب د کافر سټونو وای نو تو ته ګوري وامنو بما نزل علی محمد او ایمان راوړل دی پاغه باندې چې نازل کړی شوی دی په طرف د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام باندې او دا بالکل حق او کرا سرب شک مکوا دشګردی وته موایا عسکریت پسندی وته موایا او بدمنی وته موایا بلکې وهو الحق من ربهم دا بالکل حق دی او کړه طرف رب دینا کفرانم سیئاتهم لر وکي الله رب العزت دینه ګناونه دی چې جهاد ته دی قدم چتای په یو قدم در الله رب العزت ګناونه معاف کړي نه کړه لیکي او درجات دل سکی اوچتای چې جمعه ترازی نو په هر قدم الله رب العزت نه کوي لیکي ګنا لري کی درجات سکی اوچتای نو کفرانم سیاتهم جهاد لروان انقلابی کار کې روانه په دې کې بچی کم جرمونه دي هغه بدل الله سکی ختم کی واصلح بالهم او درس پکې الله رب العزت حال لري واصلح بالهم کته چې کله یو ځای کله بل ځای کله غرونو کې ناشتي کله غارونو کې ناشتي او کله یو ځای پټي او کله بل ځای پټي ویواس لا بالهم د دنیا بادشاہ علیکم واسلام علیکم درس پکې الله حاضر دی ذالک دار دی وجنا داول وجل غواړي بل وجا یقینا کسان چې انکار کړل دي هي سبا او باطلا هغه روان دي باطلا پسې هاي جمهوریت پسې روان دي لاړ مې کالا پسې روان دي بوشو اوباما پسې روان دي اتباع الباطل روان دي باطل تابعداري کې د باطلو او یقینا کسان چې مان راوړل وای تابعداري کې بالکل اپ د طرف در خپل نام کذالک یذرب الله ذکرنګي بیان الله رب عزت خلق ته مثالونه دی شو ګره کافر په باطل باندې د وو سمندر سات سمندر پار کې اگر اغله یو په افغانستان کې دی را دی او هغه چې کوم مسلمانان شهیدان کړي عالمان شهیدان کړي او چې کوم نو مدارس رواني او جماعتونه رواني هغه د وو سمندرونه دی په راغله دی چې جمهوریت د بار جنگ کوي او دا رنګ د صلیب د بار څه کوي جنگ کوي یو مسلمانا تا چې کوم نو د الله د بار او د قران د بار جنگ ورکو ته چې کوم نو د کرای په گاډي کې په شمړه وای سټ چول وای ان بس آسان ځای دی د خېټې نه ویا مری او یا با نمری د خپل ویا مری او یا با نمری بس دې سټ ولا سو عمر ولا ختمه وا فزر برقاب نو هغه چې کوم نو په سټونو باندې تاسو سټ ولو د سټ ګاندې ولو صحابي وای بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الله محمد رسوله خلوا بر الكفار عن سبيله دا نظمونه ومن ویل او دا ومن ویل چې خلا او بر الكفار عن سبیلی ولا کافر بچو لری شي د پیغمبر لار سکی خالی کوي الیوم نضربکم علی تعویلی نن موږ تاسو سټونه او سټونه سټونه بدلو او دا سټ بدن نه جدا کو الیوم نضربکم علی تعویلی الله د پیغمبر په وینا می ایمان دی بسم الله الذی لا دین الا دینه بسم الذی محمد رسوله دا الله په نوم باندې روانیم او دا غزاد په نوم چې محمد پیغمبر دی نو فذر بر رقاب حتا تر دې پوری اذا سنتمهم نن چې کمنو مسلمان نه جذبه د جهاد وتل دا پار ته جنگ کیو دا الله په دین باندې جنگ نه کی په پرچ پیاله باندې څه کی جنگ کی په لاټین او په صوباړي باندې څه کی جنگ کی او دارنګ په زمری چې کمنو په نورو په کتابو په تل باندې څه کی جنگ کی خدا الله په کتاب جنگ اونکو فازر بر رقاب او سچ کوم دنو هغه مضبوط کوي تړلو لرا فای ما منن بعد وای ما فدا نو بیا یا چې کوم نه احسان وستر دینا او یا چې کوم نه جرمانه غسل یا احسان دغه شانتي خوشي کا او یا چې کوم نه تنه پیسې والا حتی دا وهل به تر کمی وی یاره دی وهلو صاحب شته نه دا بجاری وی جاری وی حتا تزال هر بوزارها ته چې کثر دی پوری چې کیږي دا جنگیان جنگ والا خلق اوزارها خپل شرک لرا چې شرک کیږي او اسلامی قانون ته غاړه سکی کیږي کافر او مشرک د دنیا نه او د عیسی السلام په دور کې ته ختميږي دا سه مستقل ختمېدلې نشي حضور ادا چې غاړه به اسلام ته سکی کیږي قانون بر اسلامي حق اتزال حرب او زارام تر دې چې کیږي جنگ والا او زارام خپل بوجنا یعنی شرک بس کی یا حق اتزال حرب او زارام تر دې چې کیږي جنگ خپل او زار او وصلب کیږي او با تسلیم شو یعنی در تسشي تسلیم شي او سلندر شي نو چې سود ته سلندر شوی نه دی او پوز پوز ته بس مکه نه راخل نه پرېګ دی وینا ذالک خبرم دکا دا خبره درسته دا ولو یشاء الله حکمت جان تو خو خدا الله ولان تر منهم الله رب العزت په بدل غسل او دینا الله په پزمکه کې منډلیو الله رب العزت په بل اسمان نشین اسمان نشړک څکړو را غرزوله ولکن یبلو بعضکم بعض الله رب عزت چې کوم ازمیخ کوي زنو استاد په زنو باندې الله رب عزت ازمیخ کوي او الله کار کوي چې څوک د پایو مجنون دی او څوک د ویني مجنون والذین قتلوا فی سبیل الله یاره جی دا چې کوم شهیدان شو هاي ډیر په ځوانای کې لاړ کنه وای ډیر په څه کې لاړ ځوانای کې لاړ یاره جی خوشحالي او نه لیدلا هاي هاي نو هاي هاي ډیر ډیر خپل ډیر په ځوانه کې لا ارتیس خوشا یو الذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې وجل شي په لار الله کې فلن یضل اعمالهم نو بالکل با برباد نکړي شي عملونه دوی دې عملونه برباد نکړي شي فلن یضل اعمالهم نو بالکل با برباد نکړي شي عملونه دوی اگر خونا فدای یار گردد ازو هر قد رسد گلزار گردد که وینه د الله نه قربان شو دا غینه با الله باغونو زرون کی به میدانی اگر در خانه مردی مبارک خونی تو بیکار د گردد پدی پوشا په کور کمن شنو وینه د فضل الله سیادیم زردا چوبر سی الله دې لره جنت تا سیادیم زردا چوبر سی دې لره جنت تا لار ورته جنت خو وایصلح بالم او خو بکی الله حال دی او دې دنه بکی دې لره جنت تا عرف عالم جوړ کړی وی الله دې لره دې جنت لره دې دې پارا الله ولا جنت سکړی تیار کړی الله الله ولا سکړی تیار کړی دې عرف عالم خوشبو یې کړې وی الله رب العزت دی لرا سپری وی پکې کړی او مزیدار مزیدار ترونه پکې لګولې درې هر ربا لهم الله معلوم کړی دي ته دا جنت هر یو تړې خپل جنت ته دي دا بني چې ګرینو زاینه وو ته بیا معلومو یا ایو الذین آمنو یرجدا جنت پس ملاویږي و ایمان والو ان تنصر الله کتا سو مدد کوي دا الله دا الله مدد کوي یعنی دا الله د دین الله مدد کوي تاسو اسه نه کوي جمعات کې د میدان جنگ مدد غواړي و یثبت اقدامکم او خلک به کې الله رب عزت فیخ تاسو ان تاسو په مضبوطی کې په میدان جنگ کې یا په دلیل کې او همیشه به چې کومنه د الله تابعداري او یثبت اقدامکم چې جهاد لار شنو ایمان به جوړ شي او مضبوط بشي او یثبت اقدامکم او مضبوط بکی الله رب العزت قدمونه تاسو او کسان چې کار کړل پتا سلام تباہ دې رکاوې دې لرا واضل عملهم او تباہ دې برباد دې عملونه دې الله ذالک بیانهم دار دی وجنا چې قینن دی بازو کړه دی یا قانون انزل الله چې نازل کړه الله فاحبط اعمالهم چې چا دا الله نظام بدی شي دا الله قران بدی شي دا کوم منځ نه قبليږي روزه نه قبليږي حج نه قبليږي هغه چې کومو حجون لذي او کومرو لذي کوم اسلامي نظام او قرآني قانوني بدی شي فاحبط اعمالهم ذالک بانهم ویږي کنه چې اسلامی نظام بدی شي قرآنی قانون بدی شي نو منظم نه قبلېږي منځ کاری هو بما انزل الله کله اشراق کی د صورت یاسین وای هیڅ نه قبلېږي ما انزل الله هغه چې نازل کړی دی الله فابت اعمالهم نو دړه دی دړه کړی دی الله عملونه دی آینه ګرځي په ما کې نو دی ګوري کای وکړه چې رسول الذین اجسرنګ انجام نه کسانو چې مخکې دینو دمر الله علیهم چې ایمان راوړل او عمل صالحات او نه کمل کې jihad لاله او jihad کې مال لګئی باغونو تا تجریم تا تلنار باغونو تا چې بری ولا نه دون دا نه سندونه اولی او کسان چې انکار کړل یا تمتعون ان هغه فائدې حاصلې راغی صرف د دنیا دا ویا کرونا کما تا کرونا او خوراک کی لکه چې خوراک کی ساروی و نارو مسلم اور د زائد دی وکای من قريه فائدہ دا پشان دا کړ چې خسته کړی شوی ته په عمل واتبوهم او رواني په خپل خیالاتو پسې مثل الجنه التي يوجد المتقون بشارت مثال جنت هغه چې لو ذکر چې د متقینو سره چې هغه ځان د مزدلانه بچ کی فی انهار من ماء غیر آسن پدې کې به کمنو وبوي پدې کې باندې ایرو نوی دا وو چې نه دي چې کمنو هغه بدبوداري چې نو چې کمنو پای کې زګي نه جاول او نه مچای کو نه اوسه ولا هم فیا من کل ثمرات او دل لري په دې کې دار قسم می ونه وما فرت من ربي ما وبخره طرف رب دینا کمن و خالدن فی النار لکه چوی دا چې کمنو مې شفاعت کیدون کې بور کې اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم دا دیا کسان چې تاسو والي د الله په دونو دی باندې روان دي په خپل خیالاتو او هغه کسان ته زوزاد هم هدا چاغی چې کمندرو مضبوط شو هدایت یې مونږ دونو زاد هم هدا کلک بکی زیات بکی الله دې لره کلکون واتام تقوا اور بکی الله دې لره منزل تقوا درجه تقوا نو دې چې جهاد نه کوي نو څه اراده ده فال ينظرون انا انتظار نه کوي مگر د قیامت انت اتیم بغتا تاسرا بشری ته چې کمنو بالکل نا صاحب فقط جا اشرات وانه کنا داغلی نه کیږي فانا لهم اذا جاءتم ذکرهم نو کله وی فانا لهم فانا لهم نو کله وې دی لرا چې کله راشي دی لرا چرته وې دی لرا اذا جاءتم ذکرهم چې کله راشي دی تا تا قیامت ذکرهم نصیحت دی یا نصیحت بوله بیا چته فالم هغه مسله چې دا غیر لپاره جنگ کیږي پوښا جنو لا اله الا الله چې نشته الا بیر دی الله نه واستغفر لذنبک وخنو غواړي د جرم خپل نو نبی علیہ السلام څه جرم یعنی د دل تنګای شاذړ باندې تنګي کوم راځي واستغفر لذنبک او بخنا غواړه د خپل چې کم نور د دل تنګای او د خپل زړه بوج او د پاره د مؤمنانو سړو زنانو الله چې کم نور پويږي متقلبکم په ځای دا وړل تاسو د پات کېدو ويقول الذين امنوا او زورنې منافقان ته شروع شوي ويقول الذين امنوا او یا کسان چې ایمان راوړل لولا نزل سوره او نش نازل له سوره چې مونږ باندې را مونږ ته ولې چې حد حکم نکېږي چې ورسې پی مړه بس په خدای کې نو کو چې حکم وکړي چې ورسې پی نو پته ویلې کې چې کله ورته حکم وکړي چې ورسې پی نو نو فایدا انزلت سوره هر کله چې نازل کړي شي سوره محکماتن مضبوط مقصد والا چې نسخ نه قبلې وذکر فی القتال او چې ذکر کړی شي پای کې قتال نو ویني با کسان را فی قلوب فی قلوب مرض چې بوزړونو دای کی بیماری وا بوزلی وا پکې یان زرون الیکا ګوري بده تاسو نظر مرشي توفاول علم ورکاوی دی لرا تبای دی لرا خدای دی خر کی تواتن وقول معروف خیر لهم مانل او خبر سما دا ولا خوا مانل او خبر سما دا ولا خوا فایدا زمل امرو هر کلا چې مضبوط شي به صلی الله جهاد صلی الله صدق الله نو کله تصدیق کړي رښتیا کړي الله سره واده چې دوی موږ بجان کوو چې دی واړل په خپل شاګانو باندې په ځاګنا چراغ کارش دی ته هدایت ا شیطان سوول لهم شیطان چې کمنو کې تکړی دی تا پام لالم او دما ور کړی دی لره مهلت ور ور کړی او بشي ذالک بیانهم دار دی ورنه چې کینن دی وای دې دې ترجمه ته وګورئ دې ترجمه ته دی آیات ذالک دا د شیطان تابعداري کې د جهاد نه سکیږي اوړي ارتد ولا داولي بانهم د دی وجنا چې یقینا دی قالو ویلی دی للذین هر کسانو ته چې هغه بد ګڼل او هغه کتاب چې نازل کړل الله امریکای والا خجنی ها هغه ته ویلو سنتیوکم فی بعض الامر یقینا منو بمنګ تاسو په یو نیم کار کې ټول دلته شمارو له خو یو نیم بدلا مانو چې دا لري کا دا لري کا نو خالص ټول له نشو منل چې خالص د امریکای جنډو درو خلک نور چې کم اهم کارونه نه کوي موږ تاسو څه کوو سانوتیو کوم فی بعض الامر زردا چې بنو موږ پسنه کارونه کې تاسو والله یعلم اسرارهم الله ته معلوم دي هغه پټ رازونه دي لکه چې څنګه هغه الله ته سدي معلوم دي چې دې لړ نه ده دنه دنه امریکا نه ده الله ته سره دای تابعداري کړي وا ما د هغه قانون ما د هغه څه اسخط الله چې کو سکړې او چاله را الله لرا وکره رضوانه او دې بد ګڼلې وا خوشاله کول الله دا قران کړو چې موږ به الله خوشاله کو امریکا به خوشاله کو خو الله به نه خوشاله کو فاحبط اعمالهم نو ټول کړی دی الله دې امرنا دې کس نیکی کې لار څه پخې نه لاغې څه پیدا فابط اعمالهم دړک کړی دی الله دې کړهونه عملونه اما سب الذين آیا ګمان کې آ کسان چې بزرونو دې کې بیماری ده الله یخرج الله ما صرف لفظي ترجمه وکړه صرف څه شي بالکل لفظي اما سب الذين في قلوبهم مرض یعنی قران ځان نه به کې څه کوو چې بیا خلک وایي چې ده ځان خپل خبره ده صرف لفظي ترجمه مې زکه کوم چې دوره پته لګی اما سب الذين في قلوبهم مرض اګمان کی یا کسان چې بزونو دای کې نه لورتیا له منافقت دا چراو بنو بس الله ګند دی الله ور دې ګندونه کار کوي ولا نه چاو که زمونږه اراده شوی نو خامغه خودلی وی تا ته یو یو فلا ربتو می سیما نو خامغه په جندلی بو تا دې په نو خور دی او خامغه په جنې بدلی را پاغا لهجه وینا کی چې خبره کین او هوی تبوای چې کده نه زاره خو لوی لوی بالک لام هم دغه دی هو علدن فیلان القول والله علم ما لكم الله بيدنه مولنا تاسو او خام خاص ما یلا من ازما من تاسو را تر دې چې کار کوم موږ jihad کوونکی تاسو نه اوکلاک او دا چوز ما موږ حالات تاسو اپارکم یقینا کسان چې انکار کړي او سودوان سبیل الله او باندې خلق الله دین د الله نه وشاق الرسول او مخالفت کې چې کمنه پیغمبر علی السلام مخالفت چا کوي من بعد ما تبين لهم الهدى پس دینا چې کار شو دي ته هدایت لن یذر الله شیا د دې سره نشور کول د الله دین له معمولی ځان خرابوي وساوي تو امالهم او زر د برباد کی الله عملونه دی ایمان والو اسی الله من اذا الله الله وی فزر بر رقاب فاتی الرسول او من اذا پیغمبر چې پیغمبر په خپل میدان جنگ کې سده ولاړ دی او ارمی ایو الغلام الازور فدیت کبی ابي و امي وانا جالي ازوان اولا تمام ور پلار دستان قربان شي ايكم ياخذ بحقي توره اوچت کړه وی دا توره و په دې دې په حق سوق ادا کی سوق ته چې دا واخلې وي چې زبې حق ادا کوم ابو دجانه مې زبې واخل خو حق را توخایا نو نبی نبی رسول الله ورته وی چې پکتګي کې کې نه دي او دا کافر سټ پیو وای دا دې حق دی هغه زبر دې حق ادا کما تور راوغستا او داسې په نخرو غونته روان شو داسې په نخرو غونته روان شو نبی علیہ السلام ورته وکتل مسکی شو وی دا تک چې ده کنه وی دا د الله په بل ځای کې بدی شي خو په جهاد کې وخت دی په جهاد کې الله رب العزت دا تک وخت دی او ابو دجانه په نفرو وردن نشو او د کافرو چې کمنو من سراړو غړو غړو ته تور چرولا او کافران به وجل او نبی علیہ السلام ته قتل مسکو اتی او رسول د پیغمبر تابعداري وکړه واسی الرسول ولا تبتلوا اعمالکم ما برباد وی خپل عملونه که جهاد نه کوي نو په دې جمعه کې بیا درس شکولې موز بیا نه شکولې ایسوم نه شکولې جهادو که جهاد کې دین به ټول شي او باندې خلق لا زنده الله نه او بیا نو چې هم کفار او دی په حالت د کفر کې فلا يغفر الله لهم بالکل بخنه کې الله دی تا فلا تهینو فلا تهینو نو سستی گئی ما وتدو الى السلم امر ابلې چې کوم مذاکرات تا سائل السلم روغ تا جوړ تاسو دعوت مور کوي کاغیر لردر کی فازان خبر الله فین جنحول السلم فجنه وانتم العالم او تاسو چې کوم روچت والله ماکم او الله تاسو سره ولا یترکم اعمالکم او بالکل وکم نکی الله عملنا تاسو په دنیا نازيږي په دنیا نازولې نو څنګه چې کوم نه جهاد لنه دي نو نه ملحات دنیا لای کوملا یقینا دا ژوند امر چې نو لای بندالو بری ولا هون چې کمنو فضل لا مشغول تیالا کتا سیمان راړو وتتقو او ځان چې کمنو بچو وتتقو ځان بچو سستاینا ځان بچو سستاینا یو ته کوم جوړه کوم درو کتاب سره چې کمنو مزدورای تاسو ولا يسركم اموالكم او نو غواړي الله تاسو نو ټول مالونه تاسو الله خدا نه وي چې صدر سره دی کور او بار بلستنی او کمبلی لوخي او لرګي او نقد او قرضې ټول چې سدي نه دا جهاد کې ورکړه الله خدا نه ویني چې هر څه څه ورکا الله خو سخو سکا ورکا کنا ولا یسلکم مالکم نغواړي الله تاسو نه مال ټول مال نه تاسو غوښتلې تاسو نه ټول مال کو غواړي تاسو نه ټول مالونه زیاته وو کې بتا سبحان شمتیا وو کوي وای خرج ځانکم او رب واسی الله ګندونه تاسو ها انتم خبردار تاسو دومره بیکارې تو دا او نه ترابل کیږي اتن فی قوی سبیل الله دا شو لګوي حالونه دې د پرغاور لکیږي چې خرچو کې لار د الله کې فامن کوم یو خال زن تاسو نه غري چې شومتیا کې ومن يبخل او چا چې شومتیا او خلا فینما یقرنا نفسه دې شومتیا کې د خپل ځان نه یعنی چې دې نه ورکینو الله ولوم بیا ورکي